حاجی دې ځکه مصنف رحمه الله په دې نه هم شعر کې فرمایي ولها او تخفا دا ها د دې ها کې داولی یو خدا ها بالکل اخر کې پرتا ده اقصای حلق نه ادا کی بل دا صفات پکې ضعیف تنو کله کله دا پټ شي ځکه مصنف سے بو جدي خیال وساته لکه پرون درته جزري والم ویلو سی ویلو چاته یاد دي شه ولې په کاف کې سانه وزي بار تو وایا کا انخلی او تو وایا ها نو کده اوس دوی چې وشمس وضحاها نو بیا د دسا ختميږي هدا خو سا ختمول نه غواړي اگر کو قران غلط شي دا اکثر قاره مکمل غلط قران وایي ښا وشوي کنه ستامه کې څه پاتې هو کتاب نشته تا سره تعالی چا ویلي مړه تولې کتاب نه چاپ کړه پتا چاپ کړه خجی نو دا ها حرف خفی دی نو واجب دی په قاری باندې حرس کول په سرګندول د دې کې خصوصا کله چې د کلام په اخر کې یا د داسې حروف سره راشي چې دا غینه د دې مخرج لري لکه نون شو با شو تا شو په خبره باندې پوه شوي که نه د درته دوه مثالونه ذکر کړي بهاد او بهتان او تور بس نور مثالونه مو ګوره لکه فاعبدوه إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه زنانو ته وایي النساء ها واللائي او واللائي او واللاء دا زنانو ته ویل کیږي نو څومره غلطه معنا ذهن ته رااله پوه شئ کنه تحریف به پکې راشي ارزي تفصیل مونږ کړو چې حاکي ضعف لیدل د دې وجه نه قاریانو په حق سره لرويستا بلا ثقل تزيد بعض نسخو کې راځي يزيد نو ضمیر براجی سی ثقل تا او که تزید شي نو ضمیر براجی سی قاری صاحب تا بغیر د بلا ثقل بغیر د تشدید نه تشدید پکې مکوا مبالغه پکې مکوا تزيد به چې ته زیادت کې په دی باندې قاری صاحبہ علت تبیانی په قران کریم قران کریم کې به زیادت نه کې بلکه داسې طریقې سره به ادا کې څنګه چې نازل شوه او دا څنګه چې دوه هاګان را لې یو ها د بل پشان وایا جبا هو هو نو ځا چې جبا او هو جبا او هو یو دې پټه کاو په ولفظ فی نظیره کمثله بلا ثقل تزيد به چه ته زيادت کې به په دې ثقل سره علی التبيان په قران کریم نه انتهایی زیادت کول دې ته تعنت وای دینه من راغلی دا ابن الجزري سے بوای وایي کله چې دا ها څه راشي په مند دوو الفونو کې راشي بیا به ډېر خیال ساتي اولی ځکه الف هم کمزور حرف دی الف کې خفاش تا کنه او په حق کې مشتا نو درې حروف خفارا جمع شو نو ځنه چې درته پټه نشي څنګه به وې داسې به نه وې چې بنا طحاها بناها طحاها وشي کنه تاسو د قاریانو تلاوت اورئ او خصوصا چې بیا وشمس او ضحا په یو ساوي نو تظهر الحرفين کله چې عين او حا را جمع شي نو دواړو کې به اظهار کې د عين په حا کې څه کیږي ادغام کیږي څنګه به فاصفح عنهم صحیح شو او د خا د نږدېوالي مثالونه داسې ډېر نه دي راغلي د دې وجه نه د دې قول د ناظم صاحب توجیه به داسې وکړو چې دا غین سرګن کا کله چې یو ځای شي د خپل مرګري سره چې مرګره څه شه ده خا په مخرج کور سره مرګره ده کنه یا د خپل قریب سره مرګري مثال به څنګه او من يبتغي غير الاسلام دينا نو په دې حالت کې وسکه دا خواب د دې غین نه جدا کې او کوم ځای کې چې دوه حروف د یو بل سره نږدې نږدې راشي مخرجونه نږدې دي یا صفات نږدې دي ایو بل سره نږدې رالو نه یو د بل نه سرګند طریقې سره ادا کچرته ادغام پکې ونه کې کې ادغام پکې نه او کوي پکې بیا به ادغام کې